ذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم فلم ذلك فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا فاصابوا منا ذلك واقع د د احد مسله و په میدان جنګ کې سره په خپلو کې اختلاف مه کوئ ښه او د خپل مشر د امیر د حکم خلاف مه کوئ ورنه الله پاک به دله دا عقوبت او سزا درکړي چې فتح به هم په شکست بدل کړي د غنیمت نه به محروم کړي واقع دا وه چې په احد کې چه رسول الله لاړو یو صحابی دی عبدالله ابن جحش رضی عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د د په مشرۍ کې پنځوس کسه راواغشتل تیرانداز او په دغه غونډۍ کینول څه یې ورته ووې چې که موږ شکست وخوړو زموږ غوښې مرغانو تښتولې تاسو به نه راکوزیږي چې کمې پورې ما درته جواب نی کړی که موږ شکست او فتح وموندله او په دې کافرانو د پاسه وګرځېدو تاسو به نه راکوزېږي جنگ شروع شو د شروع سره کافرو شکست وخوړ او داسې شکست یې وخوړ چې راوي څه وایي د دوی ښځې مې ولیدی چې منډې وهلې او دا پنسې راوچتې کړې وې او دا دغه نه دي پایزیب او دا پنډی ښکارېدی دلته دې کسانو بدنصیبي رالله دې کسانو وی چې بس هغه دی اوس خو فتحه ملو شو دلته منګه څه کوو خپل امیر ډېر پوی را پوی کړ خو دیو نشو څلوېښت کسه کوشو چې کوشو دا لس پاتې شو په دې باندې کافر راله هغه یې مړه کړل او د شا طرف نه پې حمله وکړه نو هغه وایي چې حمله وشوه دا فتح رالله په شکست صحابه تتر بتر شو وی فذاک نو دغه خبره از دا په هغه وخت کې یدعوهم الرسول چې رابله دوی له د الله پیغمبر فی اخراهم د رستو طرف نه ورته وایي الی عباد الله ما ته راشه د الله بندګانو من کره فله الجنه چا چې حمله وکړه هغه له به جنتي دا وازونه کول فلم یبقا مع النبی صلی الله علیه وسلم نو پاتې نشو سره د پیغمبر علیه السلام نو پاتې نشو سره د پیغمبر علیه صلات وسلام غیر اسنی عشر رجلا بغیر د دولسو کسانو نه څه دولس تقریبا کسان وو یا پنځلس وو په دقه پاتې شو ابو بکر صدیق هم پکې و عمر فاروق هم پکې و عبدالرحمن ابن عوف هم پکې و فاصابو منا نو هغوی حاصل کړه زموږ نه مړې کړه زموږ نه سبعینا اویا کسان دې کافرو زموږ نه اویا کسه مړه کړه وکان النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه او پیغمبر علیه السلام او اصحابه او ملګری د پیغمبر پروس کالی د کافرونه د دې دوچن حاصل کړیو او یې ته قیدیان کړیو او او یې ته مړ کړیو او پیغمبر علیه السلام و اصحابه او اصحاب د پیغمبر اصحابه چې هغوی حاصل کړیو من المشرکینه د مشرکانو نه یوم بدرین پر ورځ د غزوې بدر پر اوس کال په بدر کې رسول پاک سره د صحابو د دوی نه حاصل کړي وو اربعین و مئتن اووه شلې کسان یو سل څلوېښت کسان اووه شلې کسان الکه دا وشلی څنګه وو وی دا په منځ نیم کې سبعین اسیره اویا کسه قیدیان الکه چې دشمن د قیدی کی کنه د مرګ نه دام کم نه دی نو سبعین اسیرا اویا قیدیان و سبعین قتیلا او اویا وجلی شویس اویا تی قتل کړه او اویا قیدیان کړه خیر بل ځای کې به راته راشي صحابه بیا راغون شو چې راغون شو او بیا یې شروع وکړه نو دا توره وکړه چې د ځان نه د هغوی دفاع وکړه چې دفاع یې وکړه کافر د ځانه په شا کړ جنگ ختم شو د جنگ د ختمېدو نه پس ابو سفیان را مخکې شو فقال ابو سفیان نو اوی ابو سفیان دغه مشهور ابو سفیان دا د کافرو د طرف نه کمانډرو د دوی امیرو د کافرو د فوج اعلان کوي افی القوم محمد صلی الله علیه وسلم آیا شته دی په دې قوم کې محمد معلومات کوي چې ژوندی دی که مړ دی وی په دې قوم کې په دې مؤمنانو کې محمد شته ثلاث مرات دا خبره هغه څو ځله وکړه درې پیرې رسول الله اوس غره چولې ده پته خو نه لګي چې دا څوک دي پیغمبر علیه السلام ورته وی جواب مه ورکوي ځکه کله ناکله په میدان جنګ کې بې موقع مه خبره کوه مه بې موقع جواب ورکوه اوس دا موقع نه وه د دې چې یا شته یا نشته نو پیغمبر صلی الله جواب مه ورکوي فنهاهم النبی صلی الله علیه وسلم نو منې که هغوی له پیغمبر د څه شي نه ان یجیبوه چې دوی جواب ورکړي ده ته ثم قال بی وی افی القوم ابن ابی قحافه آیا شته دی په دې قوم کې د ابو قحافه زوی ابو قحافه دا د ابوبکر صدیق د پلار کنیه ده ښه آیا شته دی په دې قوم کې ابو قحافه ابوبکر شته وګورئ ښه ابو سفیان هم پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا دویم نمبر څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی نو اول د رسول الله پوښتنه کوي نو بیا د ابو بکر کوي د ابو بکر خپله نامه ده عبدالله د دوی پلار مشهور دی په ابو قحافه خو د هغه خپله نامه ده عثمان نو تاسو به داسې وایي ابوبکر څوک دی عبدالله ابن عثمان ثلاث مرات دا خبره درې پیرې وکړه ثم قال فی القوم بیا اوویده چې افی القوم آیا شته دی په دې قوم کې ابن الخطاب عمر ابن الخطاب شته ثلاث مرات دا خبره درې ځله وکړه وی جواب مه ورکوي بیا واپس شو ثم رجع بیا واپس داړو ابو سفیان الى اصحابه خپل ملګرو ته مرګرو ته اعلان خبره کوي اعلان فقال وی وی چې اما هؤلاء ار چې دا درې کسه دي چې دا مې نامې واغشتې یو رسول پاک یو ابوبکر صدیق او بل عمر فقط قتلو دوی قتل شوي دي ما ته چې جواب ملاو نه شو دا قتل شوي دي مړه نو چا ورټینګ کړی وي چې دغلته ابوبکر دغه وي عمر زه راټینګ نه شوم فما ملک عمر نو قدرت اونه لره حضرت عمر نفسه د خپل ځان دا خپل ځان ته بې قابو شو هغه خبره وکړه نو د دا خپل ځان د دنه ناقابو شو او ناګنه ودرېده وی وی فقال وی وی کذبت والله دروغ دی وی په الله قسم کذبتا تا دروغ وی والله په الله قسم یا عدو الله ای د الله دشمنه ان الذین عددتا یقینا هغه خلک چې تا وشمارل رسول الله نامه دې واغشته د ابوبکر دې واغشته د عمر دې واغشته دا درې واړه چې دي له احیاو دا ژوندي دي لاحیاء ژوندي دي کلهم ټول او خیر سره موقع به داسې راشي چې تا به خفه کي وقد بقی لکه او یقینا باقی پاتې دي ستا دپاره ما هغه یسوءک چا به تا خفه کي داسې وخت به د باندې خیر سره راشي د دې درې واړو د طرف نه چې بیا به خفه هماغه څه وشوه یو څو کاله پس الله د ابوبکر د رسول پاک د ابوبکر او د عمر په لاس داسې کار ښکاره کو چې ابو سفیان ته خوند ورنه کو هغه فتح د دغه وخه د مکې مکه فتح شوه خیر دویم اعلان کوي قال ابو سفیان وی دویم اعلان کوي یومن دا نن ورځ یومن دا نن ورځ چې کوم د احد ورځ ده بیوم بدرن دا په بدل د ورځې د بدر کې ده پروس کال په بدر کې تاسو زمونږ نه اویا کسه والي وو موږ لم شکست راکړی و موږ نن ستاسو نه اویا کسه ووهل تاسو لم شکست درک او والحرب سجال او دغه شي وي جنګ هغه وار په واري کله د یو فتحی کله د بل فتحی سجال جمع دغه د دغه ته وي بورکو ته وار په واري بیا وی بل اعلان کوي چې انکم یقینا تاسو چې یې ای صحابو ستجدون فی القوم زر دی چې تاسو به عمومې په دا خپل قوم کې په دې خپلو مړو کې مسلتن مسله ابو سفیان وی مسلمانانو ته چې تاسو به عمومې په دا خپل مړو کې مسلتن مسله مسله وی قطع الاطراف د بني آدم نه طرفونه پرې کول غوږ تې پرې کا پوزه تې پرې کا شونډې تې پرې کا دا دا زمونږ کسانو ستاسو د مړو سره دا کار کړی دی خو دومره ده چې لم امر بها نه ما امر کړی دی د دې چې دا مسله وکې او ولم تسؤنی او نه زه خپه کړی یم نه می ویلی دی چې ویکې او نه پې خپه یم مطلب دا دی خوشحاله یم خو ما ورته نه دی ویلی او بیا څه کوي ثم اخذا بیا ابو سفیان شروع شو او دا برلارې کوي یرتجزو چې هغه شعر وي د ډېرې خوشحالۍ او د تکبر د وجې نه شعر وي او څه وایي اعلو هبلو اعلو هبلو دا وایي هبل د دوی لوی بوت دی لوی او دا بوت به دوی په خانه کعبه کې دننه ساته او هغه ته وایي کامیاب شوې کامیاب شوې هبله نن ستا برخه ده او تو چت شوې اعلو اوچت شه هبلو ای هبله دا د دوی د دغه نامه ده د بوت اعلو اوچت شه هبلو ای هبله نن ستا د اوچتوالي وخت راغی ستا نامه نن اوچته شوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام خپل ملګرو ته ووی الا تجیبوه الا تجی څنګه دی دی کوم دی اصلي کې نه په کار داسې نه دی دا پاسې لیکلي دی ښه الا تجیبونه دا اټ نمبر نه دی لاندې چې وګوره دغه ځای کې لیکلي دا ما کتاب کې هم داسې دی الا تجیبوه آیا تاسو جواب نه ورکوي د دې خبرې له دله هم جوړیږي الا تجیبوه آیا تاسو جواب نه ورکوي د دې خبرې له دی ابو سفیان ته خو ما وی بله نسخه ښکلې داسې ده الا تجیبونه تاسو جواب دله نه ورکوې قالو صحابه وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره ما نقولو موږ ورته څه ووایو چې دی اعلو هبلو چت شه هبله او چت شه هبله قال رسول الله ورته ووې قولو ورته ووایې الله اعلی و اجل الله اعلی و اجل الله چې دی هغه ډیر اوچت دی و اجل او لوی دی قال ابو سفیان دویم خبره کوي فخر کوي لنا العزا ولا عزا لکم لنا العزا زمونږ عزا بت دی ولا عزا لکم او نشته دی عزا ستاسو دا فخر کوي الحمدلله زمونږ عزا بت دی مونږ د هغه تابعداري کوو ستاسو مسلمانانو عزا بوت هغه نشته عزا د دوی د بوت نامه ده فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الا تجیبوه ایا تاسو جواب نه ورکوي د دې خبرې له دله قالو دوی وی یا رسول الله ای د الله رسوله ما نقولو موږ ورته څه ووایو قال رسول الله ورته وی قولو ورته جواب کې ووایې چې الله مولانا ولا مولا لکم دا ورته ووایې الله مولانا الله زمونږ ناصر دی الله زمونږ امداد کوونکی دی مددگار دی ولا مولا لکم او ستاسو مددگار نشته او ذات شی دی دغه خو تاسو امداد کوي خو ستاسو امداد نشي کولی باب اذا فزعوا باللیل کله چې دی مسلمانانو باندې ګبراهټ او یره راشي د شپې اوس علاقه ده په دې علاقه باندې د شپې ګبراهټ او روب راغی اوس دې غره کې څه درزارې وشو ډزې وشوې یا پکې اور بلیږي بجلی پړقیږي په کار څه دي بس دا نه چې سبا به ورسره ګورو فورا د علاقې مشر له پکار دي حاکم له چې په خپله منډه کی او دقه حالات معلوم کی چې دا څه شو او که په خپله نشي تللی چې ذمهوار کسان ولیږي او د دې معلومات وکړي ګورې څومره چې دا د خطرې خلکو موقع ورکوی نو دې له خطره زیاتېږي غله او دا چې ته پرېږدې نن به یو غل پرېږدې سبا دوه راځي دوه پرېږدې سبا درې راځي د دوی مخنیوی پکار دی نو وایي اذا فزعو کله چې په دې خلکو باندې یره راشي ګبراهټ پې راشي باللیل د شپې چېرته بار بار ډزې مزې وشي نو څه کول پکار دي وایي فورا چې دی امیر د علاقې له پکار دا چې د دې معلومات وکړي حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال که خیال می دا حدیث بشمار ځل تیر شوخه قال انس وی کان رسول الله صلی الله د حدیث ته ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې حضرت انس درې جملې استعمالوي او دا درې جملې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدح او د صفت لپاره کافي دي ښه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام احسن الناس دا یو جمله ډیر خکلی د ټولو خلکو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت دا شو چې احسن الناس دا ډیر خکلی و د ټولو خلکو نه خکلی څنګه و دوه ټکي ورسره وایې سیرتن په اعتبار د کارنامو سره ښه کارنامې هم ډېرې ښکلې وې و صورتا او په اعتبار د صورت سره د هغه رنګ او شکل او مخ مبارک او ویښته او دا هغه مړه ټول شمایل یې په دې ځای کې راجمع کنو دا یو و اجود الناس او دا ډیر سخیو د ټولو خلکو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر سخی دی حدیثو کې راځي اول سخاوت هغه د الله دی چې همداسې بهیږي دا غرس دویم نمبر بیا رسول الله دی و اجود الناس او دی ډیر سخی و د ټولو خلکو نه و اشجع الناس او ډیر بهادر و د ټولو خلکو نه دا غټ کمال دی چې سړی احسن الناس می رنګ شکل صورت ښکلی خو هغه اکثر بزدلی رسول الله کې دا ټکی نو بزدل نو بهادرو دا درې مخکې ځل یو تیر شوي مو که ستاسو خیالو دا بیا راغی هلته هم دا خبره مونږ کړې وه چې دا ټکي یاد کړئ احسن الناس اجود الناس او اشجع الناس رسول الله ډیر ښکلی و د ټولو خلکو نه ډیر سخی و د ټولو خلکو نه او ډیر بهادر و د ټولو خلکو نه قال د هغې دلیل وی انس صاحب ووی وقد فزع او یقینا ویرېدله اهل المدینه اهل مدینه لیلتن یو شپه یو شپه د مدینې خلکو باندې ګبراهټ او یره رالله څنګه سمعو دوی واورېده صوتا یو اواز د مدینې نه بار دوی داسې د هیبت څه اوازونه واورېدل چې واورېدل وایي ځای چې لاړ شو ورپسې اوس دوی ورپسې روانیږي یو راپاسوه او بل راپاسوه او بل راپاسوه او ځانونه تیاروه چې کله دوی روان شو وخت پکې تیر شو چې ګورو رسول الله وته واپس مخې له راغی دی د مدینې نه هم تاو شوی دی د غونډې مدینې نه او ټول معلومات کړي دي او بیا واپس راغی دی وله مخې له ورغلل فتلقاهم النبی صلی الله علیه وسلم د دوی مخې ته راغی پیغمبر علیه السلام واپس علا فرس چې د سورو په اس او دا اس د چاو لی ابي طلحه د ابو طلحه او عرین هغه اس سو بربنډو زین مین پې نو بی زین هم دقسې پې سور شوی وهو او رسول الله متقلد هغه په غاړه کې اچونکي و سیفه خپلې تورې له تورې ما چولې ده لکه نن سبا ټوپک او دقه دې واپس راغې تمام حالات معلوم کړي دي وی وګورئ په دغه وخت کې رسول الله ټول دینی او دنیوي مشر و لیکن چې ګبراهټ راغی نو د ټولو نه اول واپسې دی ووت هغه حالات معلوم کړه واپس بیا راغی فقال پیغمبر علیه السلام وی صحابه او ته وی لم تراعو مېریږي دا تاسو مخکې ویلو کې یاد می چې دا لم په معنا د څه سره دی د لا سره دی لم تراعو یعنی لا تراعو تاسو مېریږي لم تراعو تاسو مېریږي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وی د اس په باره کې وایي دا اس نو دا بیکاره اس و منډه منډه د نه شو والی نو څه وایي وجدته بحرا ما اوموند دا دریاب ما اوموند دا اس بحرا دریاب دریاب اوار روانیه اوار تاسو چې پیدا شوي یې زمونږ د پیدایش نه مخکې دا دریاب همداسې رواني رواني رواني دقسې چې کوم شی مسلسل رواني خلک وایي دا داسې دی لکه دریاب دا مې وموند بحرا دریاب دا وجدته ما وموند دا دا ضمیر چا ته راجع دی ما وموند دا نو بخاري د دې دغه کوي یعنې الفرسه چرته دې ته دغه نه کوي چې دا ګبراهټ مې ولیده دغه دریاب هلته دریاب نشته دغه د اس وی دا د رسول الله صلی وسلم د بدن مبارک برکت و چې دغه پې سورلي وکړه وی د هغې نه پس فما سبقه که ستاسو خیالو مخکې ویلي دا اس بیا داسې ځای ته ورسېد چې د ده نه بیا بل اس وړاندې کېدی هغه نه شو باب من بله سرنامه ږدي دا باب دی د هغه چا را العدو چې هغه وویني دشمن هلکه ته یوازې او دشمن دې ولیده او فنادا دې اواز وکړي باعلی صوته په اوچت اواز چې یا صباحا ای خلکو سبعی دی دا چې دا د عربو دغه دی طریقه ده چې هغوی ته کله یو مصیبت ورسي اکثر مصیبت چې د دشمن طرف نه راتي نو عربو په پدې سبۍ کې حمله کوله شپې به نه کوله نو دا به د دوی د خطرې اواز و چې وی به وا صباحا ای خلکو سبۍ دی اوس داسې اواز د خطرې اواز کول دا جایز دی که دا جایز نه دی اوس ته ګورې د د غره نه اپل او خطره ده او ته وایي چې وا خلکو او دا آواز وکړي دا د هیبت آواز جایز دی په دې خو تا دا خلک ویرول نو دا قوم یرول دا په کار دی که نه وایي بلکل دا جایز دی ولې دا خو یرول نه دی چې دشمن دی راشي او د پاسه په سر درته ودرېږي نو دا هغه یرول دی که نه چې مخکې نه خبر کې نو چا چې ولیده دشمن او آواز یې وکړه په اوچت آواز چې یا صباحا و صبیه حتی تر دې پورې دی اوچت آواز وکړي چې یسمع الناس دی واورئ د خلکو ته د آواز نو دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده وی بلکل دا جایز ده د خطرې وخت کې دا اعلان جایز دی حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة خ حضرت سلمہ ابن اکوا تاسو ویلو دا یو صحابي دی او دی وی داسې و چې منډچاقو او داسې منډې به یې وهله هغه حاشیه کې راځي مثل سبو لکه دا درنده نه دی دا ځناور چې منډې وایي داسې منډې به یې والي انه اخبره دې سلمه خبر ورکړی دی د شاګرد له قال سلمه وی خرجت من المدینه زه اووتم د مدینې نه سلمه ابن اکوا وی زه اوتم د مدینې نه ذاهبا په داسې حال کې چې زه تلونکی وم نحو الغابه په طرف د غابې د خیال کوئ د مدینې نه اوتم غابې طرف ته تلم دا دغه نه دی دې طرف ته چې دا سوځی داسې شام پلو چې ځای نو داسې چې ځای ځای ځای نو روان دی یو ځای راځي غابه خو دا غابه داسې پرته ده چې د مدینې نه ځې نو داسې یو غونډی ده په دې به وروخیږي نو لاندې دا علاقه غابه ده دې غابې ته تلم غابه په خپله معنا دی ځنګل دا چرته چې ونې ډېرې وي تاسو ویلي و که نه د رسول الله صلی وسلم منبر مبارک نو لاندې بیا غابه ده تر دې پورې چې زه شوم په هغه غونډۍ د غابې نو لقیعنی غلام ملاو شو ما سره یو غلام لعبدالرحمن ابن عوف چې هغه غلام د چاو د عبدالرحمن ابن عوف د عبدالرحمن ابن عوف غلام ما سره یو ځای شو قلت ما وته ووی ویحکا هلاکت دی تاله ما بکا څه دي پته دا اوس دا غریب پریشان و نو ما وته وی څه چلو شو نو عرب د خیرو په طور باندې نه وی خواسې تکیه کلام دا ده چې ویلکه ما بکا تاله د هلاکتی څه شی دی تعجب د تاله څه دي پته څه چلو شو ما ته وی خبر نه په دې ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس اوښانې لنګې وې لنګې لس اوښانې وې لنګې او غله رالل هغه اوښانې بوتلل من پریشان شوم نو ما ورته وې څه چل دی قال هغه راته ووې اخذت واغستل شوې لقاح النبي صلی الله وسلم هغه لنګې اوښې د رسول الله دا تقریبا ما وې لس اوښانې وې د رسول الله او دغه ځای کې لنګې وې او سړېدې قلت ما ورته ووې چا واغشتې چا ونیولې من اخذها چا واغشتې هغه قال هغه راته ووې چې غطفانو و فزارتو دوه قومونو خلک راغلیو یو غطفان قبیله او یو فزاره قبیله د دې دوو قبیلو غله راغلیو او هغه اوښان یې واغشتل وی ما وی ښه فصرختو نو ما اوازو چغې وکړې فصرختو نو ما چغې وکړې ثلاثه صرخات درې چغې داسې غونډۍ ته وختم چې د هغه ځای نه چغه مدینې ته راتله نو ما اوازونه وکړه درې اوازونه اسمعتو چې ما دا اوازونه واورول چاته مې واورول ما بین لابتیها هغه منځ د دوو طرفونو د مدینې ته د مدینې یو پلو بل پلو چې کم طرفونه و د منځ کې چې دا څومره علاقه ده د مدینې دی ټولو ته مې دا اوازونه واورول په زوره او څه مې ووی یا صباحا یا صباحا ای صبیا ای صبیا ګوره هغه د صحابي دی دا دشمن لیدلی دی او دا اوازونه کوي او بیا مې واپسې استاد صاحب وی شتوال د به دا پخواله پخوانۍ پښتو ویله سلمه وی بیا مې د غلو پسې منډه کړه ثم اندفعتو او بیا زه ما زه ورخوشې شوم د دوی پسې حتی تر دې پورې القاهم چې زه د دې غلو سره دغه شوم میلاو شوم غونډه د دوو قومونو غونډه ډله وه وقد اخذوها او دوی اغشتي دغه اوښان انا ابن الاکوای زه چې دی ابن اکوایم او نن ورځ ورځ د څه د عادتي ورکوونکو ده والیوم او نن ورځ یوم الرزعې هغه ورځ ده د تی ورکوونکو د دې ډېرې معنی دي یو معنی رزالت هم راځي رزالت د رزالت معنا چې وکړي نو نن چې دی روز دا روز د تبایې د رزیلو خلکو روزه معنا کوي تیر او دون کی یو معنی دام راځي دا شومان نه دي شومان خلک هغوی به چې وي پخوا څاروي دغه کول نو لشل به نه ځکه چې لشې د اواز کوي نو چې اواز کوي بیا ګاونډیان اوري وایي هسې نه څوک رانه شودو غواړي نو دوی به په خپله پې خوله کېښودلو دغه کول به یو ځل به دته دغه بیا به بل ته وي بیا به بل ته خپلو کې به سره دغه کړل په خوله باندې به پتی به خوله کېښوده نو وایي دا نن ورځ ورځ د رزیلانو ده هغه رزیلان شومان چې د سارو شوده چې دی نو د تینو نسکي لیکن ښکلې معنا د دې دا ده چې نن ورځ ورځ د تی ورکوونکو ده درته به پته ولګي چې نن کمې مور تاله تی درکړی دی چې نر او تکړه او دینداره مور دی وي او تاله تی درکړي نو نن به تم تکړه او دینداره او چې رزیلې مور دله تی درکړي نو نن به تم دغه رزیلې نو پته به لګي چې ما له چا تی راکړی دی او تاسو له چا تی درکړی دی نو والیوم او نن ورځ چې د یوم الرضعي هغه ورځ د تی ورکوونکو ده چې موږ له چا تی راکړی دی توره به څوک کوي بس دا بیشتل او یو لو بلو لو بلو لا اخر می تنگ کړ چې وخانې پرې خودل او دی هم داسې منډه کړې فاستنقذتها ما را خلاص کړل د اوښان منهما د دغې غلو نه قبل او دلته اوبه رالې لاره کې اوبه راځي بیا وړاندې اوبه نه وې کوشش مې کو چې په دې اوبو باندې دوی اوبه ونسکي دې اوبو ته مې پرې نښودل او دې نه مې وځغلول قبل ان یشربو مخکې د هغې نه چې دوی اوبه وڅکي ومې ځغلول او فاقبلت بها او بیا ما راوستل دا څاروي اسوقها شړل مې واپس راتلمه چې ګورو رسول الله هم راغی ورسره صحابه هم دي فلقیانی النبی صلی الله علیه وسلم نو ملاو شو ما سره پیغمبر علیه السلام رسول الله هم دې صحابه هم ورسره راو راو رسېدل فقلت یا رسول الله ما ورته ووی ای د الله رسوله دا قوم ما اوبو ته نه دی پریښی او دا تږي دي وړاندې اوبه نشته دا قوم به بیا واپس د اوبو له راځي دا غله نو حضرت ته ماله یو سل کسره یو سل چې زه ورشم او دا ټول دله راونیسم ان القوم یقینا دا قوم د غلو عطاشون دا تږي دي و انی و انی اعجلتهم او یقینا ما جلتی وکړه په دوی ان یشربو چې دوی اوسکي سقیهم خپلې اوبه اوبو ته مې پرې نه ښودل جلتی مې پې وکړه او د دې ځای نه مې وزغلول نو فبعث حضرت ته ولیږه ملګري فی اسرهم رستو د دوی پسې اتګي دي واپس کیږي به فقال رسول الله راته ووی چې یبن الاکوا ای ابن اکوا بس دې توره دې وکړه او خپل ساروي دې را واپس کړه نور څه کې ملک ته ته د خپل مال مالک شوې د خپل مال مالک شوې توره دې وکړه نو د دې وجې نه فاسجح جیم مخکې دی حې وپسې ده فاسجح اوس نرمي وکړه بس نوره تیزي مه کوه کله ناکله سړی ګټه وکړي خو صبر ونکړي چې صبر ونکړي سختی کوي هغه ناکامیاب شي بس فاسجح نرمی وکا او ولی ان القوم یقینا دغه قوم چې د غلو قومو یقرونه هغوی ته میلمستیا ورکولی شي فی قومهم په خپل قوم کې دغه غلو راغلي زمونږ علاقې ته واپس لاړل خپل وطن ته رسیدلی دي نو چې خپل وطن ته رسیدلی دي اوس هغه خپل قوم ول اوبه هم ورکوي او هغه خپل قوم ول ډوډیګانې هم ورکوي نو څه ضرورت چې اوس هلته ځو مطلب دا دی چې غله را په مخه که خو چې په خپل قوم راننوتل بیا به پسې مه ځه ځکه بیا خو سره غون قوم ودرېږي دا بل دغه دی باب من دا باب دی د هغې چا قال چې هغه ووی په دشمن حمله وکړي ګزار پې وکړي او چې ګزار وکړي پې دا سر وله په تیږه ولې وی واخله دا زه د پلانی زوی یم دا جایز دی دا خو به په دغه کې نه راځي په تکبر او په لویه کې او په فخر کې رسول الله هم د فخر نه منې کړې ده نو تا ته وایي جایز دي من قاله څوک چې ووایي په میدان جنګ کې چې خذها واخله زما دا ګزار دا مې تاله په تحفه کې درکه دا کاڼي باندې ولا دا سر ولي که نه یا په ګولۍ ولا دا سر ولي او ورته وایې خذها والده و انا ابن فلان او زه زوی د چا یم د پلاني یم نو ګوره د دې نه رسول الله منې کړې ده چې فخر بالآبا مه کوې ښه په پلارانو فخر مه کوې زه د پلاني پلار یم او زه زوی یم او زه د پلاني زوی یم دا فخر منی ده خو په میدان جنگ کې جایز دي ښه رسول پاک به څه وی انا النبی لا کذب و انا ابن عبد المطلب او زه د عبدالمطلب زوی یم دا جایز دی فخر په پلارانو جایز نه دی خو په میدان جنګ کې جایز دی وقال سلمتو اوی حضرت سلمه هم دا اوس سلمه ابن اکوا تیر نشو خذها اونیسه ده و انا ابن الاکوائی او زه ابن اکوائی نو همدغه سلمه دی اوس تېر شو چې دی غلو پسې و او چې ټس به یې ترې وویسته که نه دلته به یې پوښ باندې سړی وویشت وی واخله دا زما ګزار او زه څوک یم زه ابن اکوا یم ښه وایه حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق وی سأل رجل تپوس وکړ یو سړي البراء د حضرت براء ابن عازب نه د حضرت براء ابن عازب صحابي نه تپوس وکړ چې هلکه تاسو په غزوه هونین کې تښتېدلی وئ فقال وتویبی یا ابا عماره ای ابو عمره دا کنیه ده د برا صاحب اول لیتم آیا تاسو را ګرځېدلی وی تاسو تښتېدلی وی یوم حنینین پر ورځ د غزوې حنین کې هغه د طایف خلکو سره چې شوې وه نو قال البراء برا ورته وی نه و انا اسمعو دا لاندې شاګرد وی برا وله جواب ورکه او دا جواب ما اورېده سوته وی اما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې رسول الله دی فلم یولی هغه نور راګرځېدلی یوم ایزن په دغه وخت کې ټیک ده چې بعضې ملګري لږ تتر بتر شو خو رسول الله هم دقسې میدان کې و کان ابو سفیان ابن الحارس او ابو سفیان ابن الحارس دا د ده د تره زوی دی ابو سفیان دا هغه مشهور ابو سفیان نه دی او ابو سفیان ابن حارس آخذا نیونکې بعنان بغلته په هغه واګو د کشرې د هغه ابو سفیان د رسول الله د کچرې واګې نیولې وې رسول الله دا کچره مخې ته شړله دشمن پسې ده را نیولې وه چې نه ځي فلما غشیه المشرکون کله چې تو شو د رسول الله نه مشرکان کله چې د رسول الله نه دا مشرکان تو شو نو نزله وتراکو شو وتراکو شو ځان ورته تیاری او فجعل شروع شو او یقول وی انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم او دروغجن نیمه او انا ابن عبدالمطلب او زه چې دی نو زوی د چا یم د عبدالمطلب یم اوس ټیک ده چې دلته کې خو داسې نه وایي چې دا اوس وګوره میدان دی دغه دی د جنگ دی او رسول الله خپل تره یادوي که نه یادوي نیکه زه د پلانی زوی یم معلومیږي چې جنگ کې دا ټکی ویل جایز دی چې زه د پلانی زوی یم قال برا صاحب وی روره چې په میدان د احد کې رسول الله دا کم شجاعت ښکاره که دا بهادری نو دونه بهادری په بل چا کې نه وه حضرت خالد ته به چا ووی چې ته ولې مسلمان شوې وی زه د رسول الله د شجاعت نه متاثره شوم ما وی که زه بهادر یم خو چې ما د رسول الله بهادري ولیدله که نه نو ما وی مړه منګه څه یو بهادر خدا دی صفان ابن امیه د مکې لوی سردار دی دیم بیا مسلمان شوی و چا ورته ووی ته ولې مسلمان شوې نو دی سخي ډېر و بې اندازې سخي و وایي زه د رسول الله د سخاوت نه متاثره شوم چې رسول الله کې کم سخاوت و وایي ما وې دا من که څه دي سخي هو که دی نو دا دی فما رؤی من الناس نو اونه لیدل شو په خلکو کې یوم اذن په دغه ورځ اشج سخت او بادر منه د رسول الله نه د چې کومه بادري دغه کړې وه دونه بل څوک بادر مونږ ونه لیده باب دا یو بل باب دی اذا وبنش کنه واخبره بس دی دا